که یو قائد یا رهبر، یو رئیس یا حاکم و خپل ملت ته په خطاب کې ووايي، موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او دده دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقۍ دپاره کار وکړئ، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري. ځکه د دغه کار لپاره کوم عقیدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نشته او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایي، بې سوادي ورکه کړئ چې اجر او ثواب حاصل کړئ، مځکه په زراعت سره آباده کړئ، الله جل جلاله به اجر او ثوابونه درکړي. کوچنۍ کوچنۍ فابریکې راوړئ د وطن څخه بېکاري او غریبي لرې کړئ الله جل جلاله به درباندې ورحمېږي د دغه خطاب نتیجه مثبته او ایجابي ده که دې ایمان د ترقۍ څخه جلا کړ پوه سه چې کامیابي لاس ته نه شې راوړلای او دا شی په کلو کلو تجربه شوی دی دين زموږ د رب عزوجل د طرفه زموږ ساتونکی او زموږ کاميابه کوونکی دی. الهي دين الله جل جلاله د دې د پاره نه دی نازل کړی چې موږ ځينې وبېرېږو يا دې موږ بدبخته کړي. نو ځکه موږ وايو چې و ديني خطاب او بيانيو ته بايد ترقي ورکول شي. دا هغه پنځلس مادې يا نقطې وې چې موږ يې د سيرت النبي صلی الله عليه وآله وسلم څخه په اختصار په اختصار سره را ايستلای شو. نو اوس د دغه سيرت تر اورېدلو يا مطالعه کولو وروسته ستا څخه څه شي غوښتل کېږي؟ فقط دوه شی باید عملی او په ځان کې موجود کې اول د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ډیر زیات او شدید محبت داسې محبت چې ستا زړه او وجود ټول په ډک وي تا چې اوس دغه ډیر شمیر فتې واورې دي یا دې په دغه لوی حجم سره د سیرت کتاب مطالعه کړئ، آیا ستا و زړه ته لار ونه کړه؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت دې په زړه کې ځای ونه نیوی؟ دا معقوله نه ده. که ستا زړه ډبره نه وي، خامخا دې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محبت احساس پیدا شوی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر خوښ لرې. د ده تر کورنۍ، د ده تر اولادو، د ده تر مال او د ده تر ځان و ده ته خوښ نه شم، نو موږ مسلمانان باید خامخا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اندازه سره خوښ ولرو چې تر دغه ټولو شیانو راتېر وي. او د دغه محبت د پاره ستا کومک کوونکی په دقت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت اوریدل دي. دوهم د دغه اوسه څخه ته باید په دې فکر کې سې چې زه باید په مځکه کې اصلاحات راولم ځکه ته د رسالت خاوند یې، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت یې، او دغه رسالت ستا په غاړه کې امانت دی، وګوره! په هر شي کې چې ته مهارت لرې، په هغه شي کې د مځکې او انسانانو په اصلاح پسې شه. زما مقصد دا نه دی چې ټول خلق دې شرعي او دیني تعلیم وکړي، بلکې دا د ځینو متخصصو علماوو کار دی. که هر یو په شرعي علومو مشغول شي، دغه نور کارونه به و چاته پاته وي؟ هر یو باید په خپل قدرت او مهارت کې عمل وکړي. هو، د دین څخه باید دونه زده کړه شي، چې خپل دین وپېژنې او خپل اعمال د شرع سره موافق اجرا کړې، حق او باطل سره وپېژنې، خو تعلیم، صحت، زراعت، تخنیک او داسې نور علوم هم باید ولرو چې امت مسلمه پر خپلو پښو ودروو او د مځکې په اصلاح کولو سره مو د خپل رب جل جلاله عبادت کړی وي. که د رسالت د رسولو په نیت سره ته ژوند وکړې ان شاء الله په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری یې. هغه کسان چې د رسالت د رسولو د پاره ژوند کوي هغه به په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. هو ټوله امت د تراویح لمونځ کوي ټول امت د قرآن مجید تلاوت کوي ټول امت ژړلي دي او دعاوې یې کړي دي خو په جنت الفردوس کې به څوک د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ملګری وي هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر محبت لري او هغه څوک چې د رسالت پر رسولو کې ډیر زیار او زحمت باسي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته د رسالت رسول د د علیه الصلاۃ والسلام د امت پر غاړه امانت دی ورونو ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه په اختصار سره دغه پنځلس ذکر شوي مادې را و ایستلې. ته باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې اندازه سره خوښ ولرې چې په هر قیمت سره چې وي د مځکې د اصلاح دپاره حرکت در پکښې موجود کې ځان د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم امت وبوله او د هغه پر لار رهي سه، الا هل بلغت اللهم فاشهد الا هل بلغت اللهم فاشهد الا هل بلغت اللهم فاشهد محترم ورونو د ویلو د پاره ډیر څه لرم خو تر دغه زیات اوږدوالی لازم نه بولم. او دغه بحث به په شکر او مننه سره پای ته ورسوم. شکر او مننه د هغه چا چې د دغه عمل د پوره کولو او کامیابه کولو د پاره یې زما کومک او مساعده کړې ده. خو اول او تر ټولو لوی شکر د هغه الله سبحانه وتعالی شکر دی، چې موږ ته یې دا راښوولي دي چې د خلقو شکر ادا کړو مګر موږ نشو کولای چې د رب عزوجل الملک العظیم تر شکر څوک د مخه کړو زموږ رب هغه الله سبحانه وتعالی دی چې قسم قسم نعمتونه را کړی دي دا هغه رب عز وجل دی چې د دغه سیرت د لیکلو او بیانولو قدرت یې راکړ. دا دونه لوی نعمت دی، که زه ټول عمر و خپل رب ته سر پر سجده کښېږدم، بیا یې هم شکر نه شم ادا کولای. او دا مې خوښه ده چې زه په دغه عمل د خپل رب عز وجل سره ملاقي شم. او د قیامت په ورځ ورته ووایم، یا رب! زه عنایت الله خو دغه دی د ډېرو ګنهو سره سره درته راغلم، مګر دا امید لرم چې دغه عمل مې قبول کړې او زما په نېکیو کې را حساب کړې، اللهم لک الحمد حمدا کثیرا بکرة واصیلا، او تاسې هم د خپل رب عزوجل شکر او حمد ادا کړئ چې د دغه پاک سیرت د اورېدلو یا مطالعه کولو قدرت یې درکړ. په والله په دغه سیرت پوهېدل او د هغه زده کول الهي لوی نعمت دی چې د هر چا نه دی په نصیب شوی. او دوهم شکر شکر د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دی وروڼو په والله دا ممکنه وه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و هغه کسانو ته شرا وکړي کوم چې پر ده علیه الصلاة والسلام یې ظلم کاوه عذابونه او آزارونه یې ورکول د ده عليه الصلاة والسلام سره يې جنګونه کول او د ده صلی الله عليه وآله وسلم په شرع دي هغه قومونه او ملتونه نيست او نابود شي مګر نبي الرحمه رؤوف او مهربانه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شرع نه ورته کول دا ولې؟ ځکه چې زه او ته مسلمانان او مؤمنان راووځو. الله جل جلاله دې زموږ د طرفه د خیر بدله او جزا درکړي یا رسول الله! تا صبر کاوه، هغه آزارونه او تکلیفونه دې د دې دپاره قبلول چې موږ مسلمانان راووځو او بیا ستا سیرت بیان کړو، ستا په مبارک حرم او روضه کې لمنځونه وکړو. د کلام الله قرآن مجید تلاوت وکړو او بیا د الله عزوجل په رحمت جنت ته ولاړ شو. جزاک الله عنا خیرا یا رسول الله خیر ما جاز نبیا عن امته ورسولا عن قومه یوازې دا نه چې موږ مسلمانان درته ووایو جزاک الله خیرا بلکې پر ټول بشریت دا لازمه ده چې درته ووایي جزاک الله خیرا ځکه ته وې چې و ټول بشریت ته دې د نهضت او ترقۍ لارې ور وښولې ورونو تاسو پوهیږئ چې ټول عالم او بشریت چې په هر ځای او په هر دیانت سره وي و دې ته اړ او محتاج دی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه زده کړه او تعلیم وکړي د د صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د بشریت قوانین زده کی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه اداره پلان جوړول سیاست حلم صبر جنگ صلح او د ژوند ټول اخلاق زده کی سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين محترمو ورونو الله عز وجل لره دې ډېر ډېر حمد او شکر وي چې ماته یې د دغه سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د پوره کولو د پاره ژوند صحت او توفیق راکړي تقریبا د دوه کلو راهیسې زه د دغه سیرت په لیکلو او جمع کولو مشغول وم او نن ورځ چې د شنبې ورځ ده د یو زر څلور سوه او اووه ویشت هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې څلورمه ورځ ده او د یو زر درې سوه او پنځه اتیا هجري شمسي کال د قوس د میاشتې هم څلورمه ورځ ده او د دوه زره او شپږ میلادي کال د نومبر د میاشتې پنځویشتمه ورځ ده. د دغه سیرت النبي صلی الله علیه وآله وسلم د ټیپولو یا ثبتولو څخه فارغ شوم او غواړم چې د دغه لیکل شوي سیرت څخه کتاب هم جوړ کړم ان شاء الله تعالی چې دا کتاب به د پښتو او پښتنو وروڼو په کتابخانه کې یوه علمي ذخیره زیاته کړي او الله عز وجل دې زما څخه قبول کړي. محترمو وروڼو! که تاسې غواړئ چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه اعظمي فایده حاصله کړئ نو یې ډېر زیات واورئ. په یوه یا دوه واره اورېدلو سره د یادولو وړ فایده نه شئ ځینې اخیستلای. زما په فکر او مشوره خو يې بايد تر سل واره زيات واورئ چې د خپل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په عظمت پوه شئ. په داسې اندازه سره مو بايد په حفظ او ياد کې پاته وي چې څوک د يوې قصې سر درته بيان کړي نوره پاته قصه ته ورته پوره کړې. او کوښښ وکړئ چې په خپلو اولادو یې پوره واورئ او پوره یې په په یاد کړئ. وروڼو! څرنګه چې په فته کې ځای پاته دی او خالي پرېښوول یې مروت نه بلل کېږي، نو به د هغه فتو لیست درته بیان کړم چې تر اوسه ثبت شوي او نشر شوي دي. اول، دغه اوسنی سیرت النبی صلی الله علیه وآله وسلم چې په دو څلوېښت یو نیم ساعته فیتو کې دی، خو آخرنۍ فیته یې یو ساعت ده. دوهم، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیرت په شپږ یو نیم ساعته فیتو کې درېيم، آخري سفر په اته يو نيم ساعته فيتو کې. څلورم، قصص الانبياء عليهم السلام په څوارلس يو نيم ساعته فيتو کې. پنځم، د امام اعظم ابو حنيفه رضي الله تعالی عنه مناقب په اووه يو نيم ساعته فيتو کې. شپږم، د سحر او ساحر د شر څخه خلاصون په څلور یو نیم ساعته فتو کې. اووم، د عقیدې مسائل په دوو یو نیم ساعته فتو کې. اتم، د ژبې ګناهونه او ضررونه او د هغو څخه د ځان ساتلو طریقه. په دوو یو ساعته فتو کې. نهم، د لمانځه فضائل، احکام او معنا په یوه یو نیم ساعته فته کې. لسم، د کلمه طیبه فضائل او معنا په یوه یو نیم ساعته فته کې. یوولسم، په ښځو پورې خاص مسائل په یوه یو نیم ساعته فته کې. دوولسم، د انسان د خلقت څخه مقصد او د نبوت دلائل په یوه یو نیم ساعته فته کې. دیارلسم، د همسایه حقوق په یوه یو ساعته فته کې. څوارلسم، حیات الصحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې د دغه سلسلې څخه تر اوسه اووه فتې ثبت شوي او نشر شوي دي، خو دا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه دوام وکړي او دغه اووه فتې چې یوه یې یو نیم ساعته ده او نورې یې یو ساعته دي، پنځلسم، د مسلمانۍ پنځه بناوې، چې د دې سلسلې څخه تر اوسه شپږ پتې ثبت شوي او نشر شوي دي او دا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه دوام وکړي. شپاړسم، اسلامي تاریخ یا د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ژوند په یوه یو نیم ساعته فته کې. اوولسم، په ودو او ښادیو کې حرام رواجونه، په دوو یو ساعته فتو کې. اتلسم، د علم او عالم فضیلت، په یوه یو ساعته فته کې. نولسم، مرګ لوی عبرت دی، په یوه یو ساعته فته کې. شلم، طب او اسلام په درو یو نیم ساعته پیتو کې، البته اخري پیته یې یو ساعت ده. یوویشتم، اخلاق، چې د دغه سلسلې څخه تر اوسه شپږ فیتې ثبت شوي او نشر شوي دي، چې پنځه یې یو نیم ساعته دي. او یوه یې یو ساعت ده. دوه ویشتم، د الله عز وجل څخه بېره په یوه یو ساعته پیته کې. درویشتم، د الله عز وجل شکر په یوه یو ساعته پیته کې. څلېرویشتم، په قرآن مجید سره علاج په درو یو نیم ساعته فیتو کې. البته اخري پیته یې یو ساعت ده. پنځه ویشتم، د قبر یا برزخ عذاب په یوه یو ساعته فیته کې. شپږ ویشتم، شیطان د انسان دښمن دی، په دوو یو نیم ساعته فیتو کې. اووه ویشتم، عزت چا لره دی؟ په دوو فیتو کې. چې یوه یې یو نیم ساعت ده او یوه یې یو ساعت ده. اته ویشتم، په اسلام کې د ښځې مقام په دوو فتو کې چې یوه یې یو نیم ساعت ده او یوه یې یو ساعت ده. محترمو وروڼو! که ژوند او صحت باقي وو نور به هم ان شاء الله تعالی ستاسې د دیني معلوماتو د زیاتوالي لپاره کوښښ وکړم. د ژوند ښې چارې مو په نصیب شه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وروڼو! څرنګه چې په فته کې نور هم لږ ځای خالي پاتې دی